باب سورة ابراهيم استاد صاحب تفسیر د سورې رعد وکړو چې دا غینه فارغ شو اوس د سورته ابراهیم تفسیر کوي قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی لكل قوم هاد د هر یو قوم د پار الله هدایت کون کې را لېګلې دي د هر یو قوم د پاره الله را لېګلې دي یو هادن هدایت کون کې نو تاسو ته د هادن معنی کوي چې هادن څه ته وایي داعن دعوت ورکوونکي یا پیغمبري یا د پیغمبر په ځای په امت کې یو بل کسي چې هغه خلکو ته د الله د دین دعوت ورکوي خیال لري استاد وحشه وی چې دلته د کاتب نه غلطی راغلی ده اصل کې دا په سوره ابراهیم کې دا نه دی دا په سوره رعد کې دا ټکی دی ولی کل قوم هاد نو دا استاد په سوره رعد کې لیکلی دی خو کاتب نه غلطی راغلی ده دلته لیکلی شوی دی نو لكل قوم هاد مناسکوي داعن دعوت کون دعوت ورکون کی خ وقال مجاهد امام مجاهد وی چې سدیدن امام مجاهد د سدید معنا کوي ويسقى من ماء سدید جهنم ته چې دا کافران داخل شي نو سکولی بشي په دوی باندې اوبه او هغه اوبه به څه وي سدیدن وینې زوی وي ویسقا سکولی بشي په دې کافرو باندې په دوزخ کې مما ان اوبه سدیدن چې هغه به وینې او زوی وي یو دی نوونه هغه ته قیح وی قیح او یو دی اوبه هغه ته وای ماون نو د اوبه او نوونه چې سره یو ځای کې نو دې ته بیا دغه وی سودید وینې زوی وینې او زوی وینې او دا نوونه چې سره یو ځای شي نو د سدید معنی کوي قیحونه نوونه ودمون او وینه وینه او نوونه چې سره یو ځای شي نو بیا وته سوی مونږ وی وینې سوی سدید وقال ابن عيينه ویلی دی سفیان ابن عیینه لوی محدث دی الله وی اذکروا نعمت الله علیکم را یاد کې نعمت د الله چې پتا سوی کړی دی را یاد کې نعمت د الله چې پتا سوی کړی دی د نعمت معنا کوي ایادی الله احسانونه د الله ایادی الله احسانونه د الله کم احسانونه عندکم چې تاسو سره دي و ایامه او غروز د کامیابی غروز د کامیابی هغه راغی نو یاد کې تاسو نعمت د الله د الله نعمت څه دی ایادی الله احسانونه د الله عندکم چې تاسو سره دی او ایامه او هغه ورځې د کامیابی قال مجاهد تر اوسه پورې خدا دغه دا پاسه مجاهد دی نو ویلی دی امام مجاهد چې وآتاکم من کل ما سألتموه الله درکړی دی تاسو ته تا ارا غسیزو سألتموه چې تاسو یې سوال کوي لفظي معنا خو دا ده امام بخاری بل شان معنا کوي الله درکړی دی تاسو لا د هر غسیز نه سألتموه چې تاسو د هغې سوال کوي خو دی بل شان دغه کوي و آتاکم الله درکړی دی تاسو ته من کل ما د هر هغه څیز نه سألتموه چې تاسو شوق کوئ په هغې کې زړم کیږي هغې ته لکه کم شی چې د چا خوښ نو هغه غواړي کم شی چې د چا خوښ نه هغه نه غواړي نو ذکر د سوال له مراد ته خوښول دي رغبتم الیه فیه چې تاسو میلان کوي هغه ته فیه پاغه کې الیه اوه او فیه اوه نه کدا دی رغبه نه دی د رغبه نه چې رستو اله راشي یا فی راشي په معنا د میلان او د ورتلو سره راځي خو د رغبه نه چې رستو عن راشي نو په معنا د اعراض سره راځي و من یرغب عن ملت ابراهیم کافران دو کار کوي یو د الله د دین نه خلق منی کوي او دویم طرف ته د الله په دین کې نقصانات روباسي الکه د دین دا کار کمزور دی لکه د دین دا کار کمزور دی دا پیغمبران د سیدی دا مولیان د سیدی دا پیران د سیدی خا تبغونها تاسو طلب کوي د الله د لارې د پاره د سشي طلب کوي عوجن د کوګوالي مراد د کوګوالي نه څه د نقصان چې په دې دین کې دا نقصان دی عیب دی دا نقصان دی عیب دی و اذ رایات کې هغه وخت تأذن ربکم چې اعلان وکړ رب تاسو تأذن ربکم چې اعلان وکړ رب تاسو الله صفا خبره کړې د مونږ او تاسو ته چې لئن شکرتم قسم کچره تاسو زما د موجوده نعمتونو شکر وست لازیدنکم نو زه به خامخا خامخا دا خپل نعمتونه تاسو ته زیات کم لئن شکرتم کچر تاسو د الله شکر وسته لازیدنکم نو خامخا زه به نعمتونه زیات کم تاسو ته بزرگان وی چې موجوده کم حالات دی په دې شکر وباسه د الله وعده دا ده چې زه به درته نعمتونه زیات کم او کنه په موجوده حالاتو باندې ته شکایتونه او پریادونه کې الله وی زه به نور زیات کم ولا ان کفرتم څنګه دی پسې لشدید کزا زمانه شکری کوي وای دا د سیدی وای دا د سیدی او دا د سیدی حالات دغه کوي نو الله وی زما عذاب ډیر سخت دی نور به باندې تکالیف راولم خا ردو ایدیهم فی افواههم کله چې انبیا دی امتونو ته رالل دی قومونو ته او د الله دین ورته بیان کو نو قومونو سوکړو اصل کې داسې دی فردو دی خلکو واپس کړل ایدیهم خپل لاسونه فی افواههم په خلو د هغوی کې چې انبیا راغلل دوی ته د الله دین بیان کو نو د الله د دین د بیانولو په مقابله کې دوی څه چلو کو فردو ایدیهم دوی واپس کړو خپل لاسونه فی افواههم په خلو د هغوی کې د چا په خلو کې که مراد د خلو نه د کافرانو خلی شي دا خپل لاسونه راواغشتل خپل خلو له یوړل تاسو ویلو ترجمه کې د دوه مطلب دی یا تعجبا ا وای ویږي دویم مطلب یې دا دی دوی به داسې کول غضبا د غصې د وجې نه استاد صاحب به ګپ لګاو وایي مړه اوسني خلک څه دي پخواني خلک هسې ګپ پې لګاو وایي هغه مړه نرانو هسې ګپ پې لګاو په هر څه کې نرانو چې غصه به شو په ځان به چکونه لګولې اوس خو دلته چې غوسه شي بازار کې په ځان شک نه لګوي کنځلې کوي چکونه په ځان لګوي خدای هم په خیر که چې څه خو درته میلاو شي هسې واپس یې کړه د خپل لاسونه فی افواههم په خپلو خولو کې وایي وایي نو موقع به نه راځي داسې دغه پې چکونه به یې پرې ولګول فردو ایدیهم اغوی واپس کړ خپل لاسونه فی افواههم په خپل خلو کې یا د دې دا مطلب دی فی افواههم په خلو دا غوی کې د پیغمبرانو په خلو کې ای دا برا پاسې دل دا بدماشان د پیغمبر په خله به لاس کې خو چپ چپ دا خبره دلته مکو دلته ګوره پابندی ده پدې بس چپ خیال نه دواړه صحیح دی مطلب بیانوي واپس کړه دوی خپل لاسونه په خپل خلو کې دی وی دا نلته نه لاسونه شته او نه خوله شته دا محاوره ده وی هذا مثل کفو اما امرو به وی هذا دا چې دی چې دا دلته بیان شو وی د دې مطلب او دا خلک وی کنه یو سړی چې یو کار نه کوي وی کفو دا منکړی شوی دی عما امرو به دا غنه چې دوی ته امر شوی دی نو د دغه او د دې یو مطلب دی مطلب دا دی الله توفیق نه دی ورکړي د دې خبره چې د انبیو په خبره باندې عمل وکي نو وی دا چې دی مثلو دا په مثل د مطلب د دې چې کفو اما نو امرو به ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید الله په سوره ابراهیم کې د جنتونو او د نعمتونو بیان کوي درته به پته ولګي ښه د دې کلمې مبارکې به درته پته ولګي او د دې اعمالو به درته پته ولګي چې پر ورځ د قیامت دی الله جنت ته داخل کی او دا کم نعمتونه دي نو ما وی سړی حق اریان شي وی دا نعمتونه د آخرت دا د چا د پاره دي وی دا چې دی لمن خافه مقامی دا د هغه چا د پاره دي چې څوک یریږي د درېدو زمانه چې ودری یریږي د ودریدو زمانه د دې دوه مطلب دي یا ودریدل د د ماته ودریدل د د ماته دې ته وی اضافت د مصدر مفعول ته پرز د قیامت روره د جون تیرې امام بخاری دا مطلب وی لیکن په دې جون تیرې خو لاندې د دې خبرې نه چې ته وې ورځ د قیامت را روانه ده او زه به الله ته ودرېږم او الله به زما نه پوښتنې کوي زما او د الله منځ کې به ترجمان هغه بل څوک ني نو دا نعمتونه چې دي لمنو دا د هغه چا دپاره دي خافه چې هغه یریږي مقامي د ودرېدو زما د ده ماته د ودرېدو د ده ماته لیکن عام مفسرین بل شان معنا هم کوي مقامی د درېدو زما دتا دا ډېره ښکلې معنا ده جون تیره خدا د یقین دی چې الله می په سر ولاړ دی دا څه چې زه کوم ما ویني نن سبا خلکو کیمرې لګولې دي سکولې نشي وي کیمره لګېدلې ده څنګه چې ته د هغه کیمرې نه یریږي نو کم از کم دونه خو د الله نه هم یریږه که نه زه الله ولاړ دی زه چلو نه دی ولاړ کیمره خو لګېدلې ده هغه ټول هر څه چې دي هغه خو ریکارډ کېږي نو ذالک دا لمن خاف مقامی دا د هغه چا د پاره دی چې سو کودریږي د درې یریږي د درې دو زمانہ نو دی هغه پیله معنی کوي حیثو په هغه ځای کې یقیمه الله چې ودرې دل الله بین یدیه خپل مخه ته پرز د قیامت بنده الله خپل مخه ته ودرې او د دنه سوالونه وکي خامن ورائه عذاب روان دی بددنه دا خو د قبر مسلې شوي قبر په مسلو باندې هم سړی نه خلاصیږي بیا به وراءه من ورائه عذاب علیم نو وراء معنا کوي قدامه قدامه وړاندې ورا په معنا د رستو سره مرضی او ورا په معنا د وړاندې سره مرضی قدامه انا كنا لكم تبعا پرز د قیامت به دا کشران کافران د مشرانو سردارانو ته وی چې مونږ خو په دنیا کې تاسو پسې زندهباد وي او ستاسو تابعدارو ستاسو د وجې نه مونږ د پیغمبرانو دشمني کوله ستاسو د وجې نه مونږ د الله د دین دشمني کوله اوس خو مونږ ته څه فایده راورسوئ نو د تبعا معنا کوي استاد وی د تبعا معنا کوي تابعدار جمع ده واحدها تابع مفرد د دې سره راځي تابع یو کس چې بل پس رواني نو هغه ته تابع وي او چې ډیر شي نو بیا وته سوي تبع لکه خادم یو ته خادم وي چې ډیر شي نو خادم تبعا وی واحدونها مفرد دا غی سرازی تابع الکه په دې وزن باندې تابع یو ته وی او تبع جمع ته وی په دې وزن چرته مفرد او جمع راغلی دی هو یو کنه مثل غیب و غائب یو سړی چې په مجلس تنی راغلی نو خلک وی پلانی غائب غائب ده نشته نو یو تسوی غائب چې جمع شي غیب د قصه تابع تبع پرز د قیامت چې کافران دوزخ ته داخل شي الله دې په نه راکړي دا بد عمله به د شیطان ته راجمع شي ټول او ورته به وایي چې تا مونږ خراب کړیو تا مونږ بې دینه کړیو نو دی به ورته وایي چې فلا تلوموني ولومو انفسکم ما ملامت وي ځانونه ملامت کې ولی ما چرته پیغمبر در لګلیو چرته کتاب مو در لګلیو یا چرته د لاس نه مینی ولې وي خو خالی می مدرته وی راځي پلانی ځای کې ډمان دي بیا به د یو بل نه مخکې منډې والی پلانی ځای کې بدعملی ده د یو بل نه مخکې منډې والی ځانونه مستړی کوي ما انا بمصر ما انا بمصرخکم پم څنګه دی ما انتم بمصرخیه و نز تاسو امداد کولی شم او نه تاسو زما امداد کولی شئ نو وی څنګه دی بمصرخکم ما انا بمصرخکم نه یم زه امداد کوونکې ستاسو مصرخ هغې ته وی چې ته چاته آواز وکې او څوک د ته راورسي امداد کې یا خدای مو بخیر راشه غلو راګیر کړی یم دا اوس او امداد غوښتل دي اول راشي نون ما انا بمصرخکم نه یم زه امداد کوونکی ستاسو خلک وایي استصرخني پلاني زمانه امداد وغوښته د دې معنا څه ده استغاثه ني معنی امداد وغوښت استصرخه ماضی شو او یستصرخه پلانې به امداد ته ورشي من الصراخ دا د سنه جوړ دی صراخ نه صراخ اواز ته وی ښه اواز تکلیف چې چاته راشي هغه اوازونه وکړي ښه ولا خلال وی پرز د قیامت دا داسې ورځ ده چې لا بیع فیه ولا خلال د قیامت ورځ داسې ده چې د ضرورتونو د پوره کېدو لپاره نه بازار شته خرڅول نشته چې ورشه او شی والی ولا خلال او نه به دوستانی چې ایمان نی کنه ایمان چې ایمانی بیا سړیر دی خو چې ایمان نی نو بیا الته نه بازار شته چې ما وی د ضرورت پوره کولو لپاره شی والی او نه بیا الته دوستانه په کار راځي دی وی چې دا خلال ټکی نه دی د دې دوه کوي ځنې وی دا مصدر دی مصدر خلال معنی کوي دوستانه ځنې خلک وی دا مصدر نه دا جمع ده جمع یخالل دوستانه به وکي خلالا په دوستانه کولو سره نو خلال مصدر دی فعل د دې راضی خاللته خلالا ما دوستانه وکړه دا غسر په دوستانه سره نو دا مصدر شو ځنې خلک وای نه دام جمع ده و یجوزو او دام جایز دی ایزن هم چې خلال جمع د خلتون شي خلال جمع د خلتون شي او د خل خلتون معنی څه ده دوستانه هغه د مړغونی بوټي نجو توسط چې هغه راوویستل شي من فوق الارض د ځمکې د پاس نه د هغې زیلم دونه ننوتې ني د نجو توسط معنا کوي هلکه یو شی د وی خرایستل نجو توسط څه مطلب شو استو سلت چې هغه د بیخه راوویستې شي د بیخه راوویستې شي باب قوله دا باب د د دې قول د الله چې ومثل کلمه طیبه مثال د دې پاک خکلی خبره لا اله الا الله محمد رسول الله دې ته تاسو کلمه طیبه وایې کنه مثال د دغه خبره پاکه چې دا ته خو یې ووایې که نه په دې خولې او دې زړه ته ورننوځي نو وایي مثال دغه خبرې پاکې که شجرتن هغه دې په مثال د یوې ونې طیبتن پاکه ونه کجوره نه ده کجوره ګل ډېره لوړی دا لاندې بوټي نه دي لاندې دی باندې دا ګرد و غبار پریوزي خو دا ونه د کجورو ډیره باندې چت نه اوچته وي نو په هغې باندې ګرد و غبار نی مثال د دې کلمې طیبې په مثال د هغه ونې دی طیبتن چې هغه پاکه ونه ده چې هغه د کجورې ونه ده هلکه کجوره کې څه خوبي ده وایي دې کې دوه خبرې دي یو د کجورې زیلې نه دي دا ډېرې محکمې په ځمکه کې محکمي په دې کجوري د هواګانې راځي لیکن دا د ویخه نه وروړي اصلها چې بیخ داغه ثابت محکمی پزمکه کې محکمی وفرعها او سانګه داغه فی السماء هغه په بری فی السماء په بری او تؤتی اکلها ورکی خپل میوه کل حین ار وخت مراد د وخت نه دی ار کال ار کال میوه ورکی مثال د دغه کلمې طیبه دا په مثال د چا دی د کجوري د کجوري یو بیخ پزمکه کې مضبوط نختی کجوره ماته کا خو ګوره دا به د وی خرونه باسي بیخې مضبوطي او بل دا دی چې د هغې سرونه او څانګې په باره تلي په بره او میوې په هر ټیم چې راشي په خپل ټیم کې دا میوې ورکوي دقسې دوستانو دا کلمه نه ده چې وخودې وې د زړه نه نو په زړه کې محکمه شي مړه بیا تې چرته روزي هغه تاسو مخکې ویلیو کنه د ایمان بشاشت او نورانیت چې یو ځل په زړه باندې ورننوځي کنه سړی قیمه قیمه که خدای به دا کلمه پرې نه دي اره که خدای به دا کلمه پرې نه دي هلته کې بیخې په زړه کې کلکن ښه او د کلمې دا دغه دی دا شاخونه دی دا شاخونه شو غوږونه شاخونه شو د کلمې او دا خلی شاخ دی دی دغه دی دا غ کلمې اثر په لاسونو مخکاره کیږي دا په لاسونو چې تاسو څه کوي دی میوې شوي دا په خلی چې سوایې دی میوې شوي دا په غوګونو چې سورې دی میوې شوي وی تشبیه ورکړه د ایمان د ونې سره ستاسو حشوي دوستانو په ونه کې سي درې سیزونه یې ښه یو جرړی وي زیلې په ځمکه کې یو د ونې تنی سټه او یو د ونې سانګي خرامونه دقسی کلمه ایمان د ایمان یو شی څه دی تصدیق بالقلب په زړه باندې سي تصدیق دی هغه بیخ شو اقرار باللسان دا هغه تنشوه او عمل بالارکان په لاس او خپو باندې عمل دی هغه څه شو څنګه شوي اصلها چې بیخ داغې ثابت محکمی پزمکه کې و فرعها او سانګې داغې فی السماء په بری تؤتی اکلها ورکی خپل میوه کل حین پار وخت کې چې کله د میوه وخت راشي دا میوه ورکی کال کې یو ځل کوي حدثني عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عمر وی د صحابه مجلس دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ناس دی کله نا کله د شاګردانو د خپل ملګرو د ذهن د معلوماتو د پاره امتحان غشتلم جیز دی یو مسله وکي چې د خبره باندې څوک پويږي کنه پويږي رسول الله وی په دې ونو کې یو ونه ده چې د هغې داسې مثال دی لکه مسلمان او په ټول کال کې هغه میوې پاڼې نه غورځوي راته وښایه دا کومه ونه ده په دې اونو کې یو ونه ده چې د هغې مثال په شان د چا دی د مسلمان دی او په ټول کال کې دا نه په ژمي کې او نه په اوړي کې هغه پاڼې غورځوي او فیدې بی اندازې دي وی د خلکو ذهنونه د دشتو ته لاړل چا به وی دا پلانې ونه دا او چا به وی دا پلانې ونه دا او چا به وی دا پلانې ونه دا عبد الله ابن عمر وی زما زړه کې رالل چې دا د کجوري ونه ده خو زه کشر وم دلته ابوبکر صدیق ناستو عمر فاروق ناستو لوی لوی صحابه ناستو نو زه شرمېدم خیر چونه وی پیغمبر علی السلام وته وی النخله دا دغه ده د کجوري ونه ده خ قال عبد الله سیب وی کنا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم او منګه پنیز د رسول الله فقال نو اغوی اغوی اخبرونی ما ته خبر راکه بشجرت ان په یوونه تشبهو چا غونه مشابه وی او قال یا د سی وی کر رجل پشان د سړی المسلمی چې مسلمانی دلته دلته ګوره راوی لک شک راغلی دی دا سی وی چې تشبه المسلمه دا سی بلګوي تشبه المسلمه چې هغه مشابه ده د مسلمان سره او قال کر رجل المسلم دا مسلم به دواړو سره لګوي یا دا غونه په شان د یو سړی مسلمان او عجیبه ونه ده نه په اوړي کې پانی غورځيږي او نه په جمی کې لا یتحاتو ورقها نپری اوزی داغه پانی لا یتحاتو نپری اوزی ورقها پانی داغه هغه پانی هغه هم نه غورځيږي دا یو او بیا سدی و ولا څنګه شو ولا ولا او نه پاغي گردون راضی نه هغه خرابیږي نه هغه ته نقصان رسی هغه لاله او وی خو هغه فعل وسره ذکر نکو او تؤتی اکلها او ورکی خپل میوه کل حین هر وخت قال ابن عمر عبد الله ابن عمر وی فوقع فی نفسی راغ زما پزړه کې چې انها النخله او شدا د کجوري ونه ده خو چې قتل می دلته مجلس کې د لوی لوی هسته ناشته وی فلما لم یقولو شیئا هر کله چې صحابه او څه شی ونوي جواب یې ورنکو نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام په خپل جواب ورکړي چې هی النخله دغه ونه چې دا ده د کجوري ونه ده فلما قمنا کله چې موږ ودرېدو د مجلس نه پاسېدو نظر عالم پلار ته قلت لعمر ما وی عمر ته چې بابا جی یا ابتا ای زما پلارا والله قسم په الله زما زړه کې دا راغلی و چې دا دغه د کجوره ده لقد کان وقع فی نفسی یقینا راغلی و زما په زړه کې انها النخله چې دا کجوره ده نو ای پلار راته وای چې خدای دې په خیر کنو بیا ویلې به دې وی کنه ولې دیو نه وی فقال نو پلار راته وی ما منعک تاسو شي من کړې ان تکلم چې تا خبرې کړې وی نو قال عبد الله صاحب وتوي چې صاحب تاسو خاموش ونه ما سره کول لم ارکم ما تاسو نه لیدلې تکلمون چې تاسو خبرې کولې تاسو خبرې نه کولې چې مشران ونه ما څنګه کړې وي فکرهتو نو ما بد او غنله ان اتکلم چې زه خبرې وکم ځکه کشر له دا مناسب نی چې د مشرانو منځ کې خبرې کوي واقول شی او زه ویم څه شی وی راته وی خدای دې په خیر کا تاسو ویلو کنه د عربو په نس باندې قیمتي مال سوي سرو خان وی په خدای قسم چې سرو خان را لچارا کړی وي دونه به خوشاله شوی نه وي لکه تا چې دا خبره کړې وي لان تکون قلتها دا خبره چې تا وی دا چې تا ویلې وی دا خبره نو احب دا محبوب و الی ما ته من کذا و کذا د دس دس خبرونه یعنی د سرو او خانونه باب باب قوله دا باب دې د دې قول د الله یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرة الله محکم کوي الله مضبوطی هغه خلق چې هغه ایمان راوړي دي دا مضبوطی پس شي مضبوطی بالقول الثابت هغه خبره محکمه خبره محکمه څه ده همدقه کلمه ده دا کلمه نه ده دا چې په زړه باندې سړی ووایي نو انسان په دنیا کې محکمي وروره دنیا کې د هر قسم انقلابات راځي هر قسم حالات دی راځي دی به بدل نشي دا د دې کلمې د وجې او دقه سي په آخرت کې مراد د آخرت نه صدق قبر په قبر کې چې ته کې خو دې شي نو د دې کلمې په برکت سره الله تا محکم کی نو دا خيسته خيسته جوابونه ورکې ملائکه دنه تاسو کې چې مر ربک ته به وی ربی الله هلته به درته وی ما دینک ستا دین سو وی ته به وی دین یې الاسلام او بیا د پیغمبر علی السلام په باره کې د نه تپوسو شي وی دا د الله بنده او د الله رسولو چې قبر کې کې خود شي اذا سئل فی القبر کله چې دا غنه سوال شي په قبر کې چې مر ربک ما دینک رب دې سوګو دین دې کم دی او د پیغمبر اسلام باره کې تپوس شي خو کم مسلمان یشهد الله اله الا الله چې هغه شهادت او اقرار د دې خبرې کوي چې معبود بر حق نشته مګر یو الله دی وان محمدن صلی الله علیه وسلم او یقینا حضرت محمد د الله رسول دی نو دې صحیح جواب ورکې نو چې صحیح ورکې فذالک نو دقه چې دا مطلب د دې قول الله دی چې یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحیات الدنيا وفي الاخره ریاض مراد د آخرت نه دلته څه شی دی قبر ښه باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله په دې ټول امت باندې د الله ډیر لوی احسان دی لیکن په مکه خلکو باندې بیا اندازې احسانو چې الله تعالی دوی ته د جناب محمد رسول الله په شانته یو افضل ترین پیغمبر راولیک الکه دا د الله نعمت دی چې د الله نعمت شو په کارو شه د دې نعمت خلکو شکر ادا کړی وي د رسول الله لاسونه خپل کړی وي او د هغه خبرې قبولې کړې وې لیکن دوی د الله شکر ونه ویست هغه د الله نعمت راواغشت په ناشکرۍ باندې دغه مخالفت شروع کړ دغه سره دښمنی شروع کړه وی علم ترا دی به تاسو ته د علم ترا معنی وکړي ښه لفظي معنی څه ده علم ترا آیاتانې دي کتلې علم ترا د علم ترا دی آیاتا ندی کتلی خودی به معنا د تدسیو کی چې علم ترا آیاتا ته معلومه نه ده ذکر د قتل دی خو مراد ته علم دی وې ځکه قتل سبب د سوي د علم ته یو شی ته وګوره ما ته پته ولګی چې دا پلانې کاکا دی الی الذین هغه خلکو ته بدلوا نعمت الله چې دوی بدل ک نعمت د الله کفرن په ناشکرۍ د الله نعمتو قرآن د الله نعمت رسول الله د الله نعمت اسلام د الله نعمت او دې بدبخت هغه په کفر بدل ک د الم تر معنا کوي ما وی لفظي معنا سره آیاتان دي کتلې خو دلته د دې معنا ده الم تعلم آیاتا ته معلومه نه ده او سوال پیدا شو چې الم تر څنګه په معنا د الم تعلم سره دی الم تر خو معنا ده د آیاتان دي کتلې نو د دې معنی علم تعلم څنګه شو چې تا ته معلومه نه ده وی خدای دې په خیر کوي وی که قوله لکه دا قول چې علم تر کیفه الله سوی علم تر آیا تا نه دې کتلې کیف فعل ربک باصحاب الفیل ناس تاسو ته وایم دلته کې قتل معنی سینه ده ځکه چې دا واقع کېده نو رسول الله پیدا و اخو دا غد پیدایش نه مخکې دا کار شوی دی نو څنګه رسول الله دا واقع لیدلی وي نو ځکه تاسو ته وایي دلته د علم ترا معنا څه ده علم تعلم علم ترا کیفه آیا تا ته معلومه نه ده چې کیف فعل ربک څنګه عمل وکاو کار وکړ رب ستا بیا اصحاب الفیل د خاوندانو داتی سره دا یو مثال یا لکه بل مثال الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف آیاتان دی کتلې هغه خلکو ته چاغوي وتلو د کورونو نه نو زه دته ویم دا خو د مخکینی امتونو واقع ده نو په رسول الله خو هغه واقع نه دی لیدلې په خوانه کنه رسول الله خو دا غې نه پس پیدا شوی دی نو هغه څنګه ولیدل لکه زر کاله مخکې یو کار شوی وي او ته ماته وایې چې ادي لیدلی دی ما هغه څنګه ولیدل نو دلته وایي د الم تره معنی څه ده یعنی الم تعلم ایا تا ته معلومه نه ده فاسقانو فاجرانو راوست خپل قوم سد اله دار البواری کور دا هلاکت تا نو د بوار معنا کوي الهلاک هلاکت الکه بوار هلاکت ته وي د دین به فعل څنګه جوړي وي د دین به فعل داسې جوړي بار یبورو لکه قال یقولو بارا هلاک شو یبورو مضارع د هلاک بشي بورن په هلاکولو هلاکېدو سره وکنتم قوما بورا د دې معنی څه کوي بورن دلته جمع ده هالکینه هلاک حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء ان سمع ابن عباس رضي الله الم تر الى الذين آیاتات معلوم ندی هغه خلق بدلو نعمت الله کفرا چاوی بدل ک نعمت د الله په کفر واحلوا قومهم دار البوار نو قال عبد الله سیب وی هم کفار مکه اهل مکه دا هغه کافران د اهل مکې و چې الله په دوی ډېر لوی نعمت وکړ د دوی د قوم نه الله پیغمبر راولېږه د دوی په ژبه کتاب راغی او بیا هم ناشکري وکړه